بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د دعوت په کتاب کې موږ تاسو دویمه قاعده تر رسیدلی وو په دویمه قاعده کې موږ تاسو دا ویل چې د دعوت هدف د هدایت خورول دي او بله خبره هم ورکې دا کړې وه چې هر هغه دعوت هر هغه تنظیم هر هغه ټولی هر هغه نهضت چې په دې خاطر باندې جوړ شوی وي چې هدایت په خلکو کې خور کې خلک دی الله طرف ته راوبلي نو رب العالمین دغه ټولي دغه نهضت دغه فکر دغه عقیده دغه تنظیم ته دوام او تلپاتې والی ور په نصیب کوي او کوم دعوتونه یا تنظیمونه یا ټولي یا ټولنې چې د قومیت لپاره یا د نورو اجتماعي یا اقتصادي مقاصدو لپاره یا د سیاسي مقاصدو لپاره یا نظام او حکومت ته د رسیدلو لپاره جوړ شوی وي هغه تر یو وخت پورې دوام وکړي ورسته بیا متلاشي شي ختم شي او د صحابه کرامو دعوت شو هغه اصل کې د هدایت د خورولو په بنیاد باندې نو ځکه چې هر خواته دوی تللی دي هغه ځکه د ایمان آثار تر اوسه پورې پاتې دي د ځمکې هر خواته چې دوی خواره شوی دي د دوی لخر چې هر خواته تللی دي دا د تقریبا 1400 کاله یا څه باندې تیر شول دی غوی په دعوتونو باندې خو د ایمان آثار الته تر اوسه پورې پاتې که روسیې خواته تللی دي که ارمنستان خواته تللی دي که افریقا خواته تللی دي که هر خواته تللی دي دغه آثار د ایمان الته په خلکو کې پاتې دي تر هغه وروسته بیا د دعوت د فوایدو په باره کې خبره وکوله چې دعوت ډیر فواید لري چې هغه فواید د جملې نه یو دا ده چې هغه چاته چې ته دعوت کوي او د تا دعوت قبلې په حقیقت کې ته د الله په فضل هغه د جهنم لور نه اخلاصې راوباسي ځکه که تا دعوت ورته نه وکړي کې د شغه په شرک کې پاتې وي هغه په کفر کې پاتې وي هغه په گمراهي کې پاتې وي هغه په بدعت کې پاتې وي هغه په فسق او فجور کې په فساد کې پاتې وي هغه په ظلم کې پاتې وي توبه یې نه وي استلې او د دغه ګناهونو د دغه کفر لوجه نه بدی یا دایمي او یا د خپل ګناه په اندازه په جهنم کې پاتې کېده خدا چې تا دعوت ورته وکاوه او د دعوت قبول ک نو دا د الله تعالی د فضل او کرم نه ورسته په حقیقت کې د تا د دعوت په وسیله باندې دی له جهنم نه بچو او جنت ته مخه شو او دغه دعوتګر وای په حقیقت کې جنت خلکو ته هدیه کوي د دا متاع چې خلکو ته وړاندې کوي هغه دا ده چې د جنت خلکو ته هدیه کوي جنت خلکو ته ورخکاره کوي ښکلی کوي جنت ته خلک را تشویقوي د جهنم لارې خلکو ته ورخي جهنم د خلکو سترګو ته دروي چې تر څو هغوی ورنه ویره احساس کړي او بیا رب العالمین چې وای د ته کم اجر ورکوي نو هغه هغه اجر وي چې د الله د شان سره مناسب وي په دنیا کې چې څوک د لوی حیثیت خاوند وي په انسانانو کې لا داسې ده چې څوک د لوی حیثیت خاوند وي د ډیر مال خاوند وي هغه ورکړه ډیره کوي او چې څوک غریب وي کمزوري وي نادار وي هغه د خپل توان په اندازه باندې ورکړه کوي لګ ورکړه کولی ځکه هغه ډیر څه لري نه چې ډیر څه خلکو ته ورکي رب العالمین چې د اسمانونو او د زمکو رب ده ټول کائنات دی هغه دی جنتونه هم دی هغه دی دنیا هم دی هغه ده هر څه دی هغه دی په دې هر څه کې دی هغه واک چلی هغه پیدا کړي هغه ورکی مطلق اختیار لري نو د خپل شان مطابق د خپل قدرت او توانایي مطابق ورکړه کوي دغه دعوت کرد ترغه ورسته د دویمه فائدې هغه محتوای د کتاب دا و چې کله چې یو څوک د تا دعوت قبول کړي تر دغه قبلولو وروسته چې دی هر نیک عمل کوي چې کاغه هر تسبیح وایي کاغه هر تکبیر وایي که هغه لمونځ کوي که هغه روژه نیسي که هغه زکات ورکوي که هغه کې حسن خلق راځي که هغه د خلکو سره نیک تعامل کوي که هغه جهاد کوي که هغه د خیر او د بر نور کارونه کوي د هغه اجر رب العالمین تا ته هم امغه مرلی کې لکه څومره چې هغه ته لیکي ځکه په حقیقت کې تا دعوتګر هغه ته دغه خیر د کارونو دلالت کړی دی تا د غلار تور برابر کړی ده که ته ذریعه شوی نه وای نو کېدای شي د دا کارونه نه وای کړی دا چې ته احسان ور باندې کړی ده شفقت او مهرباني دی ور باندې کړی ده د دغه احسان او د دغه شفقت او د دغه مهرباني سله رب العالمین تا ته دا درکوي چې کم اجر او ثواب چې هغه ته ورکوي هغه تا ته هم درکوي پرته لدی او بیا ورپسې دا ویل چې دغه اجر چې د هغه د اعمالو په وسیله تا ته درکولای کیږي یا د هغه د نیکو اعمالو له عمله تا ته درکولای کیږي دا یو ځل نه ده چې دا یو ځل به وی او در بکړې شي نور به خلاص شي بلکې دا داسې یو اجر ده چې وده کوي سلسله غیر منقطعه ده سلسله نه قطع کیږي تا یو چاته دعوت کړي او هغه بیا یو بل چاته دعوت کړي دا بل چا بیا په هغه باندې عمل کړي دا د خیر کارونه کړي مکتب جوړ کړي مدرسې جوړ کړي مسجد جوړ کړي پل جوړ کړي جهاد کړي اسلامي نظام قائم کړي کتاب لیکل دا بل داس یو د خیر کار کړي دا ملکونه فتح کړي دي خلک په ایمان باندې مشرف کړي دي بیا په هغوی کې چې څومره خلکو نور دا دعوت خور کړی دی نور خلک اسلام ته رابللي نور د خیر کارونه کړي دغه سلسله تر څو پر چې د انسانان وي او تر څو پر چې د انسانانو د نیک اعمال جاری وي په دې کې دعوتګر د دوی په اجر او په ثواب کې شریک ده او بیا ویل چې د ټولو ثواب او اجر صحابه کرام رضی الله عنهم ته رسیږي او د صحابه کرام او د امت د ټولو اجر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي ځکه هغه د هدایت مصدر د خیر طرف ته اول بلونکی د دې امت هماغه نننی درس کې درېمه فائدې کتاب وایي چې دا ده چې کله یو څوک د دعوتګر دعوت ومني دغه سړی په حقیقت کې د دعوتګر ملګری هم شو د ده ملاتړی هم شو له ده نه دفاع کوونکی هم شو یا په بل عبارت ته چې یو چا ته دعوت ورکوي هغه د خیر طرف ته او د هدایت طرف ته رابلې ته په حقیقت کې په مادي لحاظ باندې د قوت په لحاظ باندې د بشري قوت په لحاظ تقویه کیږي هم د ځان لپاره ملاتړي هم تیاروي ځکه ته مخکې یو وي اوس دوه کس شوي درې شوي پنځه شوي لس شوي او څومره چې د تا بشري قوت زیاتیږي په امغه اندازه د تا په اعمالو کې د تا په دعوت کې او د تا په تاثیر کې پراخواله او زیاتوالی راځي یو کس د عمل دایره محدوده وي خو که دوه کسان شي نو به دایره لږ پراخه شي که سل کسان شي بیا ډیره پراخه شي که زر کسان شي بیا نورم ډیره پراخه شي د تام لاتړي نورم ډیر شي د تا یو ډول تسلط د خلکو په ځهان باندې راشي خلک د تا غږ درغبرګي د تا आवाज ته لبیک وای او ته چې د کفر او د گمراهۍ او د بدو خلکو مقابله بیا په چا باندې کوي نو بیا به د تا مټي قوي د تا به لخر ډیر وي ملاتړي به ډیر وي که جهاد کوي که دعوت کوي که د فساد مقابله کوي نو بیا به د تا تر شا ځوانان ولاړ بیا به د تا تر شا ولس ولاړ بیا به د تا تر شا بشري قوت ولاړ او هغه به تا تمویلوي د تا تر څنګ به درېږي ان من يهتدي على يد الداعيه يكون عونا للداعيه هغه څوک چې دعوت قبلوي هدایت قبلوي یو دعوتګر په لاس باندې هغه په حقیقت کې دغه دعوتګر لپاره یو مرستندوی شي على اداء رسالته د دغه رسالت پر رسولو او په ادا کولو کې ته مخکې یو کس وي اوس در سره نور ملګری شو چې نور ملګری شو نو دغه کار ته په خه طریقه باندې کولای شي ويضم جهده الى جهد الداعيه او دغه نوې سړی چې د تا دعوت قبول ک د دې دین اورسته خپل کوششونه خپل هڅې د تا له هڅو سره یو ځای کوي د تا له کوششونو سره یو ځای کوي وهكذا فإن الدعوة لا تتكاثر إلا عن طريق الدعوة ولا تتقوى الا بالعناصر الجديده الرافده دغه رنګ وې دا دعوت نه زیاتیږي مګر د دعوت لاره نه معنا دا چې د دعوت تاثیر چې زیاته یې د دعوت ساحه چې زیاته یې نو دا به د دعوت لاره نه زیاتیږي او دعوت وې زور نه اخلي قوت ورکه نه راځي مګر د نو یو ځای کېدونکو خلکو په لاس باندې چې څونه نوي خلک د تاسو سره یو ځای کیږي رافد په اصل کې هغه وړکی سندګوټی ته یا وړکی نهر ته وای چې له دې لوی سین سره یو ځای کیږي یو دلته ور سره یو ځای شي لدې شي لینا یو دې بل نه نور سره یو ځای شي یو لدې بل درې نور سره یو ځای شي څونه شه دغه نوی نهرونه یا نوی واړه سندګوټ یا ویالې لسین سره یو ځای کیږي دا سین ور سره غټیږي او به ډیریږي رافد ورته وایي دا وړو سندل نو دلته هم ما څه تشبیه کړی چې دا نوی خلک د تاسو یو ځای کیږي په هغه اندازه د تا په قوت کې زیاتوالی راځي هغه په تاثیر کې پراخوالی راځي او هغه هم ردی سرعت کې هم زیاتوالی راځي ورسره یو مثال وایي وما تغير حال المسلمين من السر إلى العلن إلا يوم أن دخل عمر وحمزة في دين الله تعالى د مسلمانانو حال او وضعیت وي دغه سری دعوت نه دغه پټ حالت نه براله او علني حالت ته تبديل نشو وانه وخت مګر ورسته له هغه چې عمر رضی الله عنه مسلمان شو او ورسته له هغه چې حمزه رضی الله عنه خپل اسلام اعلان ک او د مسلمانانو صف ورسره قوي شو قصه خو تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره سلوخت ملګرو تقریبا د دومره عدد ملګرو سره به دی په دار ارقم بن ابل ارقم کې پټ به والته او ملګری به ورسره یو ځای کېدل نو داسې براله علني به نشو ورتلی څوک به په یوه لاره څوک به په بله لاره ورتله کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته دعوت کاوه او د اسلام دین به ورخوده نو بیا به یو ځای ورپنه خښ چې زه به په غفلانی ناو کې یم ته بیا التراش یا به زه په غفلانی شیله کې یم یا فلانی غره کې به یم ته التراش دغه سری دعوت په وختونو کې مسلمانان تکلیف کې خپل پیغام خلکو ته نشو رسولای په خار کې چاته دعوت نشو ورکولای بازار کې نشو ورکولای په حرم کې نشو ورکولای په کور او کوڅه کې په کلی کې نشو ورکوله بلکې خپل ایمان به له خلکو نه پټ ساته چې کله عمر رضی الله عنه مسلمان شو د مسلمانېدو قصه مشهوره ده تقریبا ټول مسلمانانو اورېدلې ده نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی چې ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره ناست په کور کې صحابه کرام متوجه شو چې عمر را روان دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دی ما ته پریږ دی د استقبال ز په خپل کوم چې کله دروازه وټکوله نو بیا ورته ویلې څوک وي زه عمر یم وي څنګه راغلی وي زه راغلی مې چې مسلمان شم نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په غې کې ونیو او دغه ایمان قبول کړي ایمان ورخوده صحابه کرام دومره خوشاله شو چې په زور په زور وی تکبیرونه ویل الله اکبر الله اکبر د خوشحالي تکبیرونه په زور ویل څو لحظه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب سره ناس ته مغلطه ورسته بیا پښتنه وکول کین چې رسول الله موږ په حق یو کنه یو وی په حق یو وی چې په حق یو نو بیا ول د حق خلکو ته وایو نو براله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه یو فرصت انتظار ایسته چې د مکه ځوانان د سره ملګری شي زورور خلک د سره ملګری شي هغه خلک د سره یو ځای شي چې دی غوی په مټو دی غوی په عقل دی غوی په فکر دی غوی په مادي قوت باندې د دعوت زور واخلي نورم زور پکې پیدا شي حمزه رضی الله عنه مخکې نه راغله نو بیا یو د ډلې په اول سر کې یو په آخر کې یا یو د یوې ډلې په اول سر کې یو د بل ډلې په اول سر کې روان شول او د مکې طرف ته په زور په زور تکبیرونه ویل او مکې ته ور داخل شول که عمر رضی الله او حمزه رضی الله عنه خپل اسلام نو اعلان کړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او د صحابه او دعوت به تر ډیره وخت نورم پټ پاتې دا سری دعوت چې علنیت ته راوځي د هغه وخت کې راوتل شي چې کله د تا انصار پیدا شي د تا ملاتړي پیدا شي لتانه مدافعین پیدا شي په سخته کې در سره درېدون کې ځوانان پیدا شي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله خلک د تا په افکار او د تا په نظریاتو باندې قانع شي ته خلکو ته دا قناعت ورکړی شي چې دا کوم دعوت چې د ماده کوم نظریه او کوم فکر چې د ماده کوم عقیده چې د ماده دا د خلاصون ذریعہ ده دا نجات بخون کې ده په دنیا کې هم په دې کې خیر ده په آخرت کې هم په دې کې خیر ده نو ته به خلکو ته قناعت ورکوي چې ته خلکو ته یو فکری قناعت ورکې فکري قناعت هغوی بیا خپل مال خپل اولاد خپل شته خپل حیثیت خپل وظیفه دا بیا هر څه لتانه قرباني خو که د فکري قناعت ورنه کورته هغه تا ته هم د شک په نظر باندې ګوري تا ته هم د دښمن په نظر باندې ګوري دا کافران وګوري په دنیا کې دوی څومره ډیر وسایل په کار اچولې دي کې رادیوګانې دي کې تلویزیونونه دي کې مجلې دي کې اخبارونه دي کې کتابونه او ناولونه دي کې انټرنیټ ده کې سټیلایټ ده کې پوهنتونونه دي کې کتابخانې دي کې تحقیقاتي مراکز دي کې قاموسونه دي کې سینما او تیاتر ده کې نور د بلنې او د دعوت او د خپل پیغام د رسولو رنگارنګ وسایل دي که تعلیمي نصابونه دي دا ټول په دې خاطر باندې چې دوی خلک په خپل افکار او خپل نظریاتو باندې قانع کړي شي د خپل نظریات ورورسي او بیا په دې باندې قانع تاسو ګوري د دې لپاره څومره لوی خرچه کوي دوی څومره لوی خرچه کوي په میلیارډونو میلیارډونو ډالر باندې مصرفي د مسلمانانو په ممالکو کې خپل وینه هم الته په دې خاطر باندې تویوي چې د خپل نظام الته په خلکو باندې وتپلی شي ترڅو دوی هلته دومره قوت ولري چې د دوی د قوت تر سوري لاندې د دوی نظام د دوی فکر د دوی عقاید د دوی اخلاق د دوی نظریات د خلکو ته ورسي نو د نو خلکو په یو ځای کېدلو باندې د دعوتګر مټي قوي کی او دعوت د سریت نه علنیت راوځي وما تغير حالهم من الجماعة إلى المجتمع إلا يوم أن دخل الأنصار في دين الله تعالى د یو بل مثال وایي وایي مسلمانان د یو وړو کې ټولګینه چې یو لوی ټولنې ته یو نظام یو حکومت ته راواوښتل یا د دوی حالت دی وی وړې ډلې له حالت نه دی یو لوی نظام او د حکومت او د قانون او د دولت حالت شو دا وی په هغه وخت کې شو چې کله د مدینه انصارو ایمان راو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس کال په مکه مکرمه کې تیر کړل د اتو سو په شاوخوا کې خلک اله مسلمان شوی خو چې کله د مدینه انصارو ایمان راوړ او مدینه منوره د اسلام مرکز شو صحابه کرام ورته راغلل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی او الته نظام جوړ شو دولت جوړ شو په خلکو کې قوت پیدا شو بیا لخر تشکیل شو بیا تړونونه وشول او بیا عسکري جدوجهد شروع شو بیا د کفارو په خلاف عسکري او جهادي تاخت او تاز شروع شو یو خواته بل خواته دا وی هغه وخت کې ممکن شول چې کله د مدینه خلکو ایمان راوړ که د مدینه خلکو ایمان نه وای راوړی نو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی خو د مغلوبیت او د مظلومیت په حالت کې اوسېدل دی خو دغه مظلومیت نه د غلبې حالت ته هغه وخت کې راووتل چې کله له دوی سره د مدینه انصارو بیعت وکاوه او هغه ورته وویل چې موږ به له تانه داسې دفاع کوو لکه د خپلو ښځو د خپلو اولادونو نه چې کوو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر جنگ کاوه آمادګي او تیاری ورته نیوله نو بیا به بار بار د صحابه کرامو نه پوښتنه کوله انصار رضی الله عنهم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر او دغه د نبوت په حقانیت باندې قانع شوی او هغه متوجه شول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بار بار پوښتنه کوي او بار بار دغه خبر اړوي را اړوي چې د دوی رائے وس څنګه ده دا لکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځین کې هغه خبره ده چې موږ خو له سره د دفاع خبره کړې و د اقدام خبره هم نه وکړي په دې معنی چې کله چې موږ د سره بیات کوو نو دا مرته چې لتا به دفاع کوو او دا خو اوس موږ د باندې په بل چا پسې وځو دا خبره خو موږ ورته نه وایې دا کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو نو اقدام کوي اوس مدینه ته په مدینه خو دښمن حمله اور شوی نه ده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو په خلاف حمله کوي د باندې وزي نو انصار متوجه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې د منګه رائے غواړي نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې قانع شوی وو د په فکر او په نظریه او د په نبوت باندې او د نبوت په حقانیت باندې قانع وو نو بیا ورته ویل چې دی الله رسوله د موږ د په الله باندې قسم وي کته موږ سمندر ته هم ورمخ کې نو موږ سمندر ته هم ورننوځو که بهر ته هم موږ ور دننه کې رد شو د بهر ته ځان ورغورځوي نو موږ بهر ته هم ځان ورغورځو په زړه کې د څه تیر نشي دا په هغه وخت کې ممکن وي چې د تا سره خلک ودرېږي د تا په فکر او د تا په نظر باندې هغوی قانع شي چې کله قانع شي بیا ډېر درانه کارونه ډېر سخت کارونه هغه په اسانه باندې ترسره کېږي کېدای شي د یوې فرقې د یو کندک د یو ټولي په خلاف باندې کته په عسکري لحاظ باندې و جنگيږي کې دې شي ډیرو مصارف ته ضرورت وي کې دې شي ډیر ورځې جنگ وشي کې دې شي ډیر خلک شهیدان شي کې دې شي ډیر خلک زخمیان شي خو کته د کندک مشر یا د ټولي مشر یا د پوستې مشر یا د قرارګاه مشر په دې قانې کې چې د تا فکر د تا نظریه د تا دعوه د تا د تګلاره دا ومني او د دې په حقانیت باندې ته قانع کې نو هغه کې د شپې ډېر اسانۍ باندې په یو څو دقیقو کې د ټول ارڅ د تسلیم کېدل دا د جهاد په کلونو کې باندې سې کېدل چې کله به د پوستې قوماندان یا به د ټولي مشر یا به د قرارګاه مشر د مجاهدین سره خبره جوړه کړه په شپه کې به مجاهدین راوخته عسكر به ټول ویده وربغله ډیپو به ونیوله سلاکوټ به ونیو د پیری ځای بم دوی ونیو ورڅ بیا به راویخ کړو ورته مرش مرش وز د باندې وزیزي نه به کوشتو خون راغی ورکی نه به وینې توی شوي نه به دواړو طرفونو ته څه مادي یا فزیکی تکلیف ورته ورسېده هغه کار به په ښه طریقه باندې وشو دا اوس هم هغه خلک چې وکولای شي دغه داخلي ملګری دي د کافرانو دا په دې باندې قانع کی چې په دا کوم لار چې تاسو روان یاستئ دا کوم ځای کې چې تاسو ولاړ یاستئ په دې باندې تاسو د ایمان نه محرومېږئ تاسو د کفارو ملاتړ کوئ د قیامت پر ورځ به الله د دوی په صف کې دروي د ځینو حقایق ته چې متوجه کړي په ډیرو خلکو کې لا تر اوسه پورې هغه د ایمان جوهر پکې شته ده خلک داسې نه دي چې له یوې مخې مرتد شوي دي څوک د ناپوهۍ د وجنه ورغلي دي څوک د شهواتو د خوندونو په تمه باندې ورغلي دي الته څوک د یو چا سره په عناد کې پریوتلي دي په کینه کې راغلي دي ورغلي دي څوک د دښمن لډاره یو چا سره دښمنی ده ورغلي په پردی وسله ځان تقویه کړي خو کله خلک تشخیص کوي تاسو او بیل بیل د هر یو سره په تماس کې شي دغه وضعیت و پیژنې او بیا اماغه یو مناسب حل ورته ولټوي کېدای شي ډېرې پوستې، ډېرې قرارګاوې، ډېر مراکز، ډېر دفاتر، ډېر امنیتي او عسکري ځایونه په اسانه د مجاهدینو لاس ته ورولوېږي. همدغه وجه ده چې موږ په دې باندې ترکیز کوو چې مجاهدین باید د خپل قتال او د خپل جهاد ترڅنګ د دعوت له قوت نه او د دعوت له تاثیر نه هم باید خبر شي بل فائدې د دعوت داسې ذکر کړي وای چې دغه دعوت نه یوازې دا چې په معنوي لحاظ باندې او د هدایت د خورولو په لحاظ باندې یو کامیابی ده بلکې دا د مادي کامیابی ذریعہ او سبب هم ده چې یو څوک د تا سره د تا په فکر قانع شو نو هغه که مال لري که باغ لري که ځمکه لري که دکان لري که تجارت لري که موټر لري دا ارڅ د تا په خدمت کې کوي ډیر ځلې داسې شوي دي چې یو څوک تا کار لاندې نیولی دعوت دی ورته کړی هغه چې کله له تا سره د تا د افکارو په حقانیت باندې قانع شوی نو بیا درته ویل چې اوس نو واځي زه تاسو ملګری نه د موټر مې د تاسو په خدمت کې ده او په غفلانی ښار کې چې د ما دا دا د دکانونه مې د تاسو په خدمت کې دي د دې نم چې هر ډول استفاده تاسو کولای شئ دا هم د تاسو په خدمت کې ده په غفلانی ځکه چې د ما تجارتي نمائندګي ده دا مې هم د تاسو په خدمت کې ده فلانی ځکه د ما باغ ده دا مې هم د تاسو په خدمت کې ده دونه مې د زمکو عشر یا زکات دا ده دا مې هم د تاسو په خدمت کې ده نو په مادي لحاظ باندې هم د جهاد صف هم د علم صف هم د دعوت صف دا اوربانی قوي کیږي تاسو وګورئ د دینی مدارس چې څونه دي خصوصا هغه دینی مدارس دولتونو سره نه دي ځکه د دولتونو د دینی مدارس مسخه کړي دي دا بیروحه کړي دي دغه اسلام او اسلامي معلومات یو ډول په استشراقي روحیه الته بکیا چولې دي هغه ایمان ته وستل یوازې الفاظ پرې دي خو هغه دینی مدارس چې د طاغوتی حکومتونو د تسلط او د تاثیر نه دی باندې دي هغه تاسو وګورئ ټول له یوې مخې په همدغه چندو خیراتونو باندې روان دي چلی او دا چندې او خیراتونه دا ماشاءالله بیا دومره ډیر شي چې هم ورنه د مدرسینو تنخواګانې پوره کیږي هم ورنه کتابونه پوره کیږي هم د زرګونو شاګردانو خواړه د شپې تیرولو ځای لیلیه کتابخانه مسجد دارو درمل کلینیک دا هر څه لام دینه پوره کیږي او د دې مدارس او ملاتړي چې دي تر شای چې څوک ولاړ دي تاسو ګوري اکثره زمیندار خلک تجارت پیشه خلک هغه خلک چې په ټولنه کې وجاهت لري هغه د خپل آخرت د جوړولو په خاطر باندې دوی سره مرسته کوي او دغه د ابتلا او د امتحان وخت چې کله راغی تاسو ولید چې کله بوش صلیبي جنگ اعلان کړ او به ټول دنیا او د ټول دنیا خلکو ته ویل چې یا بل من سره درېږي یا بل مجاهدینو سره درېږي چې دا ورته ترهګر وي د ټوله دنیا چې څونه حکومتونه و څونه نظامونه و څونه پوهنتونونه و څونه معاهد و څونه مکاتب و څونه تحقیقاتي مراکز و څونه پولیس و څونه فوزیان و څونه اقتصاد و څونه وزارتونه و څونه تعلیم و تربیه و دا ټول له سره ودرېد خو د جهاد تر شا څوک درېدل د دې مدارسو بچیان د دې دینی مدارسو بچیان د دې جهاد تر شا ودرېدل که دغه خلکو دغه مالدار او دولتمن خلک دی الله په لار کې ورکړې ته تشویق کړي نه وای او هغه د دغه لارې افادیت لیدلای نه وای نو مدارس په دې حیثیت نه وو آزاد بنو او دغه مدارس به بیا هم د حکومتونو تر تسلط لاندې دی غوي په کنټرول کې وو نو بیا به دا هم په اماغه قطار کې ولاړو لکه دا نور چې ودرېدل او دا چې دوی خپل استقلالیت ساتلی وو او خپل منابع داسې منابع وو چې هغه د حکومتونو په کنټرول کې نه وو مادي منابع د دوی داسې وو چې هغه د حکومتونو په کنټرول کې نه و هغه د اشخاص او افراد او کورنۍ او د انفرادي خلکو په کنټرول کې و نو ځکه هغه وکول شو چې هم د مجاهدینو چلی هم د مدارس چلی او هم دغه د ایمان او د جهاد او د قربانۍ دغه لوی سلسله چې د 12 کال روانه ده دا روانه وساتي حکومتونو طاغوتی نظامونو د ټولو د کفر ملا وروتړله خپل پوځیان خپل پولیس خپل استخبارات خپل اقتصاد خپل میډیا خپل تعلیم او تربیه دا هر څه د دښمن په صف کې ودرول یوازې هغه خلک د جهاد د مجاهدینو تر شا ودرېدل چې هغوی د دوی د دې حلقې نه د باندې پاتې وو نو دی وی چې دغه هدایت خورول یا دعوت ورکول خلکو ته د معنوي فائدې ترڅنګ مادي فائدہ هم رسوي د دعوتګرو ته وإن الهداية أسلوب من أساليب النصر المادي ولكنه يتحقق لا في معركة ذات جرح وقرح یو طریقه هم ده یو اسلوب هم دی خو دا داسې یو لار داسې یو طریقه ده چې دا د زخم او د جنگ او د جګړې او د وینې تویولو له لارې نه نه تر سره کیږي دا کامیابی نه لاس ته راځي د دې تورې او د غیشي له لارې نه نه بلکې دا د دعوت له لارې نه د هغې لارې نه چې الله فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت ته بلنه ورکه د الله طرف ته په حکمت باندې خلق را بوله د الله طرف ته په حکمت باندې او په موعظه حسنه باندې په نیکه طریقه خلکو ته وعظ کو ځکه چې کله ته وعظ ورته وکوي د وعظ سره زړونه نرم شي کله چې زړونه نرم شي ارادي بدل شي چې کله اراده بدل شي اعمال ورسره بدل شي د اعمال روح ورسره بدل شي هغه اعمال چې مخکې د شر په لار کې تر سره کول هغه نور د خیر په لار کې بیا تر سره کوي په موعظه باندې چې سونه زړه نرميږي دون په مال باندې نه نرميږي په نیکو اخلاق باندې چې څومره زړونه ښکار کیږي دومره په مادیاتو باندې زړونه نه ښکار کیږي په نیکو اخلاقو باندې د خلکو سره په ښه تعامل باندې حتی که مناقشه د یو چا سره کوي د یو چا سره د دلیل په بنیاد باندې خبره ور سره کوي که په امدې کې تا د سختۍ او د درشتۍ نه د تیزوالي زیګتوب نه او د داسې الفاظو داسې طریقې نه کار واخیسته چې د مقابل لوري نفسیت ته ور باندې زخمی کوي مقابل لوري ورنه یو ډول د تاله لوري د اهانت احساس کوي چې ته د توهینوي هغه نورم په عناد کې راځي د تا خبره ته وګ نه نیسي که وګ ورته وم نیسي منی نه خو کته هغه سره په داسې اسلوب او داسې و طریقه چې هم ورکه مینوي هم ورکه مهرباني وي هم ورکې معقولیت وي او هم په حقایق او په دلیل باندې ولاړه وي دا طریقه هغه سړی د تنه متاثر کیږي چې کله د تنه متاثر شي د تا په دې خبره باندې غور کوي او په دې غور کې بیا دی د هغو دلایلو حقیقت او حقانیت درک کوي چې تر مخته کړي چې هغه حقانیت درک هغه ته تسلیمېږي تسلیم چې شو له خپل لارې له خپل پخوانۍ تګلارې نه اوړي هغه د تا تګلارې ته راوړي د تا خوا ته راځي نو ځکه رب العالمین د موعظه حسنه توصیه کوي خپل بندگانو ته خصوصا په هغه پروګرامونو کې چې مستقیما د عام خلکو سره په تماس کې وي داسې خلک کینولي وي چې هغوی ډېره خوږه ژبه لري او که کله ناکله داسې یو څوک ورکې راشي چې هغه ډول قومنداني پکې چلی خپله خبره پکې خامخا په خلکو باندې مني بل چاته وار نه ورکوي صحیح ده چې دا پروګرام به دی وچلوي په دې پروګرام باندې په ځای د دې چې دی ګټه وکړي د دې خلکو کرکه د خلکو نفرت د ځان خواته راړي هغه پروګرام دی ناکامي او کوم خلک چې د په مهرباني باندې خلکو سره خبره کوي هغوی په خلکو کې تاثیر کوي د خلکو نظریات او افکار هغوی بدلولی شي بل فائدې د دعوت دا ذکر کړی ده وي د دعوتګر چې خلکو ته دعوت کوي او غ مدعوین یا بلل شوی خلک د بلنه او دعوت معنی قبلوي په حقیقت کې دا دعوتګر وي د کفر معنی ړنګي او د هر کس پر خپلولو د کفر لمانه نه یو خخته دی وباسي او د ایمان او د اسلام په معنی کې دی چې چا داسې تصور کړی ده چې یو معنی دی یو کور ده هر ورځ ته نه ته یو یو خخته راوباسي یا یو دیوال ده هر ورځ ته نه یو یو تیګ راوباسي د وخت په تیرېدلو باندې نن یو خخته ته راويسته سبا بل راو باسي بل ورځ سوري شي بل ورځ هغه کندو شي بل ورځ هغه راول ویږي بل ورځ ونړيږي بل ورځ هغه ختم شي او په مقابل کې چې دا هر تیګه هر خخته تر اخلي او د خوته د اسلام لپاره د ایمان لپاره یو ودانۍ ورنه جوړي نن دی یو کې خدا بل ترڅنګ بلګ دی همداسې د دیوال پورته کی بل ورځ د دې دیوال نه کور جوړ شي د دې نه ماڼۍ جوړ شي د دې بیرنګ روغن برابر شي نو په حقیقت کې د کفر صف کمزوري کول دي په دې دعوت کې د هر کس پر بیلولو د هغوی صف کمزوري کیږي وان من يهديه الله على يديك ايها الداعيه اي دعوتګره هغه څوک چې الله یې د تا په دعوت باندې هدایت په نصیب کړي انما هو كلبنه فكت من بناء الجاهليه دغه مثال وای داسې ده لکه یو خخته چې د جاهلیت له دې ودانۍ نه له ماڼۍ نه رابېل شي راخلاص شي ووضعت في بناء الاسلام او هغه د اسلام په دې ودانۍ کې کې خودل شي وسيكون هذا على حساب الكفر والضلال او دغه تاوان او هغه خساره به ورسیږي چاته کفر او گمراهی ته د دې تاوان او خساره به رسیږي چاته کفر او گمراهی ته ځکه غور باندې کمزوري کی کفر باندې کمزوري کی گمراهی ور باندې کمزوري کی د هغه له حسابه د هرڅ ورکول کیږي ادا کیږي وهو خساره للشيطان واعوانه او دا کار وي د شیطان او د هغه د ملګرو تاوان دی وکسب للرحمن وانصاره او دا د الله طرف ته او د الله د بندگانو طرف ته ګټه ده د دوی په ګټه تمامي وفي كل مرة يهتدي فيها من يهتدي فإنما يسقط ركن من الأركان او په هر ځل باندې چې یو څوک هدایت قبلوي د تا دعوت قبلوي نو په حقیقت کې د کفر او د گمراهۍ د معنی وي یو رکن یو طرف یې لویږي وهكذا كان امر الجاهليه في مکه په مکه مکرمه کې هم د جاهلیت سره همداسې څه وشو نن به دې یوې کورنۍ یو غلام به مسلمان شو سبا به یو زوی مسلمان شو بل ورځ به یو ورور مسلمان شو بل ورځ به ښځه مسلمان شو بل ورځ به سړی په کور کې د نور مسلمانانو ترمنځ راګیر وو نو هغه به چې ولید چې په کور کې خواله راغلی په کور کې اخلاق ښه شوي دي په کور کې وضعیت او اطمینان راغلی ده یو ښه وضعیت راغلی ده هغه به هم دا لاره ونیول په همدې ترتیب باندې هغه د جاهلیت کور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکه نور گزاره نشو کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویسته صحابه کرام رضی الله عنهم هغه ورکه وهل کېدل و ډبول کېدل هغه د جاهلیت مینه چې بلال رضی الله عنه هغه به په سرو شګو کې لوڅ په ګرمۍ کې څملاو او دغه په خېټه باندې یا دغه په شا باندې به غټه غټه تیږي کې خو دي خو د دعوت په نتیجه کې او بیا د جاهلیت د دې معنی د رنګولو په نتیجه کې بیرته داسې وخت را ورسېده شندغه د مکه خلک لاندې ولاړ ورته پزمکه او بلال د کعبه په بام باندې وخوته او بیا خلکو ته اذان کاوه او ابو سفیان به ورته کتل خپل خزه ته ویلي وی چې ما اعزه الا الاسلام وما اذلنا الا الشرك دی وی اسلام عزت مند او موږ چې تر اوسه پورې د ذلت کې پاتې شو د دې شرک دی وجه دا بلال وګور چې د کعبه په بام باندې ولاړ موږ ورننه وته نه شو دی په بام ته لاوخوت نو د جاهلیت سره هم دغه تر سره شو په مکه مکرمه کې وهكذا كان امر الجاهليه في مكه ففي كل صباح لهم حديث هر سهار به د دوی یو نوې خبره وه نوې خبره دا معنی چې نن څوک مسلمان شي نن چا ایمان راوړی ده نن د چا زوی واوخته نن د چا ښځه اوخته ده ورنه نن چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا اعلان کړې ده هر سهار به چروي خېدل یو نوې نوې خبره به یو څوک به نوې مسلمان شوی و د کفر لمانې نه به یو خخته یو تیګه وستل شوی و او د اسلام معنی کې بلګېدلې و الكفار يتكلمون عن الصابئين المفارقين الخارجين هر سهار به کافرانو خپل منځو کې دا خبرې کولې چې څوک اوخت دي صابئين بدوي او غوخت خلکو ته څوک د موږ له ډلې نه بیل شو څوک د موږ له ټولنې نه ووتل والمسلمون يفرحون بالداخلين المؤمنين او مسلمانان به هر ورځ خوشاله دل د دینو خلکو په اسلام کې په داخلي دلو باندې وروسته دا مؤلف وایي وکأني ببناء الكفر يتصدع كل يوم ويفقد من بنائه ما يفتح ثغرة بعد ثغرة فيه وي داسې راته ښکاري لکه د کفر د ماڼۍ چې درزونه کړي یې نور چاودلي یې نور او د هرې ورځې په تېرېدلو باندې هغه د خپل ماڼۍ یو څل یو برخه له لاسه ورکوي او په هغه کې یو کنډو د بل کنډو پسې پیدا کیږي ثغره کنډو ته وایي نن پکې یو کنډو پیدا شو سبب کې بل کنډو پیدا کی همدغه ډول موږ تاسو د خپل جهاد ترڅنګ د دعوت مسلې ته او د دعوت د موضوع ته پام وکړو تاسو باور وکړئ چې هم په اقتصادي لحاظ باندې هم د امن امان په لحاظ باندې هم خلکو په نفسونو باندې د تاثیر په لحاظ باندې موږ په ډیره ګټه کې راشو هم بم خلکو ته د الله پیغام ورسولې د الله د دین پیغام به ورسولې هم بم یو مسیر تبدیل کړی وي هم هغه خلک چې کفارو په خپل افکار او نظریاتو قانع کړي دي او په خپل صف کې درولي او د هغوی په وګه خپل ټوپک یې تا ور باندې ولي یا خپل ټوپک هغه ته په لاس کې ور کړی چې تا ور باندې وولي یا هغه په دې پوه کړی ده چې په خپل مولا په خپل طالب په خپل عالم په خپل قاری په خپل د قران حافظ په سر اوزي زنګله تور په سلاړ شي غره تور په سلاړ شي کمین ورته ونیسي کور په سول ټوي تلاشي ور په سو کی جاسوسي په خلاف باندې وکي کافرانو ته د هدف په حساب باندې ور وخی هغه به ګوري چې کله چې د تاسو په افکارو په نظریاتو باندې قانع شي بیا به د ارڅ د تاسو د پاره کې بیا به د تاسو سره ملګری کیږي صحابه کرام رضی الله عنهم هغه د دغه سیو مرحله نه تیر شوی په شروع کې د کفر په صف کې دغه چې خالد ابن ولید رضی الله عنه دا چې سیف الله المسلول نومېده دی الله وستلې توره دی الله هغه توره چې لتی کې راوستل شوې ده کفار به ته ویرید دا په یو وخت کې د کفر د لخر سر لخر او د وحد په جګړه کې د مسلمانانو غمات چوا هغه د دې اقدام د دې عسکري اقدام لوجنه مسلمانانو د خپل تقصیر له وجه او په مقابل لوري کې د دې د عسکري ابتکار او د دې عسکري اقدام له وجه چې کله دعوت ومانه مسلمان شو نو بیا د الله وستلې تور شو نو ورونو دعوت دا ضروری کار ده او فائدې هم په دنیا کې شته او هم په آخرت کې شته او مخکې موږ د درس شروع کې ویلي و چې دعوت اصل کې هدف دی او دا جهاد د دې دعوت لپاره یو وسیله ده د دعوت خورول چې ترڅو به جنگ او به جګړې کېده دا خو وکوه کنه چې کله چا نه پرې خو دی د پیغام رسولو ته نبی یې د تول راوستلو وخت بیا د قتال وخت اوس موږ یو برخه کارونه یو برخه د ژوند ډګرونه هم داس شوي دي په افغانستان کې ټوله دنیا کې چې په هغې کې خلک موږ وینا ته نه پلي د موږ نظام هلته پکې نه مني د موږ قانون پکې نه مني د موږ د فکر پیاده کېدلو ته ځای نه ورکوي لاره نه ورکوي دغو په خلاف به جنګېږو عملا به جنګېږو خو هغه خلک چې لا په دغه سي موقعیت کې قرار نه لري یوازې ناپوه دي یوازې بې سواد دي یوازې په عیش او عشرت او په ګناه کې اخته دي یوازې جهل ورکې د جهل دی وجنه په داسې مشکلاتو کې اخته دي او د مقابل کې صف نیولای ده یا صف نه دی نیولای ملګرتیا را سره نه کوي یا د خپل دینی مسولیتونو په رابطه باندې بې تفاوت دي نو د هغوی لپاره دعوت ده او دغه دعوت په موږ او تاسو کې قوي شو باور وکړئ چې هر کور به د موږ کور وي هر کلی به د موږ کلی وي هر ځوان به د موږ ملاتړی د موږ ملګری وي هر ښځه به د موږ دعاګوی وي هر مسکین هر فقیر هر کمزورې به موږ ته دعا کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خو د مسکینانو د ضعیفانو په دعاو باندې